بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی د دې په معنا او مفهوم خدای جل جلاله خپوهیږي خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسېدونکي په ډلو وویشل د هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله د هغې هلکان یې وژل او د هغې نجونې ژوندۍ پرېښودلې په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و موږ د موسی علیه الصلاۃ والسلام مور ته اشاره وکړه چې د تای ورکه بیا کله چې له تا سره دغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره او اندېښنه مه کوه موږ به هغه همدا تا ته بېرته راولو او هغه به د پیغمبرانو په ټولي کې شامل کړو په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سین نه راوېست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوی وو د فرعون میرمن هغه ته ویل دی زما او ستا لپاره د سترګو یخوونکی دی مه یې وژنه کیدای شي چې دی زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به یې په زویولۍ ونیسو او هغوی د عاقبت نه ناخبره وو د دغه حالت په لیدلو سره هغې نجلۍ هغو ته وویل آیا زه تاسو ته د یو داسې کور څرک درکم چې دغه په اوسېدونکي د ده پالنه پر غاړه واخلي او په ښۍ خواهۍ سره یې وساتي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې نه وو چې د خار خلک په غفلت کې وو هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي یو دغه د خپل قوم کو او بل دغه د دښمن په قوم پورې مربوط وو داغه د قوم سړی د دو دښمن د قوم د وګړي پر خلاف دغه نه مرسته وغوښتله موسی علیه الصلاۃ والسلام یو سوک وه او دغه کار پای ته ورساوه د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی علیه الصلاۃ والسلام ویل دا د شیطان په لمسون کار دی هغه سخت دښمن او ښکاره د لارې کوونکی دی قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بیا یویل ای زما پروردگاره ما پر خپل ځان ظلم وکړ ما تبخنه وکړه قال له موسى إنك لغوي مبين بلا ورځ هغه سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روان و چې په ناڅاپي ډول چې ګوري چې همغه سړی چې پرون یې له ده نه ننګه غوښتې وه نن بیا ده ته د فریاد غږ کوي دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم همغسې وژنې لکه څنګه چې دې پرون یو سړی وژلی دی ته غواړې چې په دې هیواد کې د جبار په حیث ووسېږې اصلاح کول نه غواړې له هغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او وی ویل ای موسی علیه الصلاة والسلام د سردارانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کیږي له دې ځایه وځه زه ستا خواخوږی یم فخرج منها خائفا يتوقب قال رب نجني من القوم الظالمين د دې خبر له اورېدو سره سم موسی علیه الصلاۃ والسلام ویریده او په څارنه اندېښمن وو او هغه دا دعا وکړه چې ای زما رب مال ظالمانو څخه وزغوره وابونا شيخ كبير او کله چې هغه د مدین پات نو ویل دل چې ډیر خلک خپل څاروي وبکوي او لاغونه بیلې وی خواته دوخذي خپل څاروي ایثاروي موسی علیه الصلاة والسلام له دغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسو څنګه اندېښمنې یئ هغوی وویل موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بونه ځي او زموږ پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی څه ځنډ لا نه و شوی چې د هغو دوو ښځو څخه یوه په شرم او حیا سره را روانه ده ته راغله او وی ویل زما پلار تا غواړي تر څو تا چې زموږ لپاره څارویو ته اوبه ورکړي دي دغه د هغو دوو ښځو نه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکر ونیسه یو ډیر څه سړی چې ته یې نوکر نیسې همغه کېدای شي چې قوي او امانتدار وي ستجدني إن شاء الله من الصالحين دا غي پلار موسی عليه الصلاة والسلام ته وویل زه غواړم چې له خپل دوو لونو څخه یو تا ته په نکاح درکړم په دې سر کې ته تر اتو کلونو پورې له ما سره نوکري وکړي او کلس کاله پوره کړي نو دا ستا خپله خوښه ده موسی تو السلام ځواب وکړ دا خبره زما او ستا په منځ کې تصویب شوه له دغو دواړو مودو نه چې هره یوه زه پوره کړم د هغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي او څه لوز او ژمنه چې موږ کوو الله پاک ورباندې ساتونکی دی فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست او هغه له خپل اهل او عیال سره روان شو نو د تور خوا ته یو اور په نظر ورغی هغه خپل کوروالاو ته ویل تاسو اوسئ ښایي زه له هغه ځایه څه خبر راوړم یا له هغه اور نه کومه سکروټه راواخلم چې تاسو پرې تاوده شئ هلته چې ورسېد نو د ناو د ښي غاړې په برکتي ټوټه ځمکه کې له یوې ونې څخه غږ وشو چې ای موسی همدا زه الله پاک یم د عالمونو مالک وأن ألق عصاك او حکم ورکړ شو چې وغورځوه خپل همسا څنګه چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځېږي نو شای واړوله وتښتېده او هغه بیرته تر شا هم ونه کتل امر وشو ای موسی علیه الصلاۃ والسلام را وګرځه او مو ویریږه ته بیخي په امن یې اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين خپل لاس په ګریوان کې نه نباسه ځلیدونکی به راووځي بې له څه تکلیف نه او له ویرې نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه دا دو روښانه نښانې دي ستا د رب له لوري د فرعون او دغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ډیر نافرمانه خلق دي بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وی فرمایل موږ به ستا د ورور په وسیله ستا مټ قوي کړو او تاسو دواړو ته به داسې برلاسي درکړو چې هغوی تاسو ته هیڅ ضرر ونشي رسولای موسی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړ زما رب دغه چا په حال ښه خبر دی چې دغه له لورې له هدایت سره راغلی دی او همغه ډیر ښه پوهیږي چې روسي عاقبت د چا ښه کیدونکی دی حق دا ده چې ظالم هیڅکله فلاح نه مومي او فرعون اویل اے د دربار خلکو زه خو له خپل ځانه پرته ستاسو کوم بل خدای نه پیژنم هامانه لږ شان خو د خښتو په پخولو سره زما لپاره یوه دنګه ودانۍ جوړه کړه ښایي پر هغې باندې په ختلو سره زه د موسی علیه السلام وسلام خدای ولیدلای شم زه خدای دروغجن ګنم